نشته کنه او طالب سم نشته لږ حدیث مو وای د حضرت عام ابن عبد الله ابن عقبه ابن مسعود الحزلی رحمه الله نے روایت ہے دا اور ویدا دیر لی زاہد پرزگار او دا د سقو تابعین لري او دا په کوفه کې د لوی عابدانو د لوی قاریانو وګوره کنه ډېر سيزونه دي خلکو نه پیژندل خو چې مال راغی نو ډېر څه پیژند ته یې نه پیژندو وی سیار نه پیژندا د ولاړ روټي نه پیژندا دا نور دي دي نه پیژند خو چې کله پیسې رااله دنیا رااله نو سمره سمره ګناهونه پیژند